وروڼو مؤمنانو! ښکاره خبره ده چې الله عزوجل انسان په دنیا کښي عاجز پیدا کړی دی. انسان په ژوندانه کې د ډول ډول مشکلاتو سره مخ کیږي، انسان ته لوږه راځي، تنده ورته راځي، ناجوړي ورته راځي، یخ او ګرمۍ ورته راځي، او همدا ډول په ژوندانه کې د داسې مخلوقاتو سره مخ کیږي چې هغه پر ده باندې توانا وي په انسانانو کې په پیرانانو کې په حیوانانو کې نو که چیرې دی د داسې چا سره مخ سي د داسې مخلوق سره مخ سي چې هغه په توانایي کې تر ده بالا وي نو طبعا د ده د ژوند خطره وي او ده ته د زحمت رسېدلو خطره وي، په هر صورت انسان په هره زاویه کې او په هره لحظه کې محتاج او اړمن څوک دی، نو انسان چې دغه اړتیاوې په نظر کې ونیسي، نو د دوو شیانو سره ډېر زیات محبت کوي، یو د مال سره محبت کوي ترڅو خپل ضرورتونه په پوره کړي. او بل داسې ضرورت لري چې د یو داسې چا سره علاقه او رابطه ولري، داسې یو آله او وسیله او وسله ولري چې دی د یو چا سره مخ سي چې هغه پر ده توانا یي او دی د هغه دفاع په وکړي یا خو وسله ولري یا یو بله وسیله ولري یا یو داسې څوک ولري چې د ده د ضرورت په وخت کې د ده دفاع وکړي دا دوه شیان انسان په ژوندانه کې ډېر زیات خوښوي مال او د ځان دفاع نو په ژوندانه کې چې هر څه شیان دي هغه ټول یا د ځان د دفاع په خاطر باندې د ده خوښ دي او مال یې د ضرورتونو د رفع کولو په خاطر خوښ دي د یو چا اولاد خوښ دی زوی یې خوښ دی په دې خاطر باندې چې ده ته ګټه رسوي که هغه زوی د ده په مقابل کښې اقدام وکړي بیا یې هغه زوی نه دی خوښ که چیرې یو زوی د پلار پر لاره نه تلی، یو زوی د پلار د وژلو اراده وکړل، یو زوی و پلار ته د تاوان د رسولو اراده وکړل، پلار بیا دا زوی هیڅ په کار نه لري. ورور که د ورور په مقابل کښې مقاومت شروع کړي، تاوان ورسول ئې شروع کړل، د هغه د هلاکت اراده یې وکړه، ورور بیا د ورور پروا نه لري، زوی د پلار پروا نه لري، هیڅ قریب د بل قریب پروا نه لري، نو دغه قریبان چې یو چا ته محبوب دي یوازې د ځان د ګټې او د ځان د دفاع په خاطر باندې او مال چې یې خوښ دي په دې خاطر یې خوښ دي چې دی خپل ضرورتونه په پوره کړي. اخر دا لنډه ده چې انسان د دوو شیانو سره زیاته مینه او محبت لري لکه هغه وسیله چې د د دفاع پکېږي او مال الله جل وعلا و خپلو بندګانو ته یو داسې کار ورښیي چې د دواړو شیانو جمعواري پکښې وي که څوک د الله څخه وبېرېدی، چا په خپل زړه کی د الله وبېرې ته ځای ورکی، الله وایی، وای که چېرې دی په یو داسې ځای کی راګیر سو چې ده د وتلو لاره نه درلوده، څلور طرفه پر ده باندی د ده دښمن مسلط سوی وو، او یا یو حیوان پر مسلط سوی وو چې دی یې هلاکوي یا یو بل انسان پر مسلط سوی وو چې دی یې تباه او برباد ګرځاوي یا یو داسې سخته ناجوړي پر مسلطه سوی وه چې دی یې واژي او یا د یو داسې توپان سره مخ سوی وو چې دی یې هلاکوي الله وایي په دغه حالت کې به زه ده ته د وتلو لار ورکم خلاصون به ورکم ته هر ډول اپاته سره چې مخ سو الله وایي زه به یې ځین خلاص کم که چا په خپل زړه کې د الله ویرې ته ځای ورکړي یعنې هر څه وسلې و وسیلې چې انسان په کار اچي یا دی په ژوندانه کې ضرورت ورته لري هغه دې ټوله پرېږدي یوازې دې د الله بیرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړي الله وایي هغه وسیلې، وسلې او وسایل چې ستا خوښ دي، ته یې په کار اچې، خپل ضرورتونه به پوره کوې. الله وایي، که څه هم هغه زما په اراده چلېږي، خو هغه هم پرېږده، الله وایي، زه لاره درته پیدا کوم. او بل دا چې انسان د مال سره محبت لري، چې خپل ضرورتونه به پوره کوي، الله وایي، ویرزقه من حیث لا یحتسب. الله وایي، د یو داسې لارې څخه به رزق دله درکړم، چې ستا به هیڅ خیال او ګمان نه وي، ستا به هیڅ امید نه وي چې د دغه لارې څخه به ماته رزق راکړل سي، الله وایي زه به رزق درکړم، د مال ضرورت به دې هم پوره کړم، حاصل دا چې ته که د ځان د دفاع او د ژوند د ژغورلو په خاطر باندې څه شي په کار لرې الله وایي یوازې د تقوا په نتیجه کې دې زه ذمهواري اخلم مال چې د کم ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کار اچې الله وایي زما ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکه الله وایي هغه ضرورتونه چې ستا مال پوره کوي الله وایي مال به زه درکړم البته تقوا یعنی د الله بیره په خپل زړه کې ځایول دا یوازې په خوله باندې درسته نه ده چې څوک وایي زه د الله څخه بیریږم یو څوک وایي د الله ویرې تیم په خپل زړه کې ځای وله ورکړی دی تش په خوله باندې دا خبره کفایت نه کوي د الله ویره پر انسان باندې د ورایه څخه ښکاریږي د انسان د خبرو خوراک څښاک او د خلکو سره په کاروبار په نتیجه کې د ورایه څخه معلومیږي چا چې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړي، هغه په ژوندانه کې، په کاروبار کې هیڅ چا ته درواغ نه وایي، په کاروبار کې چا ته دوکه نه ورکوي، غلا نه کوي، درواغ نه وایي، د خپل ځان د ګټې په خاطر باندې مسلمان ورور ته تاوان نه رسي او څوک چې د الله ویره یې په زړه کې وي هغه د الله د ټولو حرامو شیانو څخه چې الله حرام کړي دي د هغو څخه ځان ساتي د غیبت کولو څخه ځان ساتي د بهتان ویلو څخه ځان ساتي د غلا څخه ځان ساتي او د زنا څخه ځان ساتي همدا ډول هر هغه شی چې الله حرام کړی وي د هغه څخه ځان ساتي ولی وای زه د الله څخه بیریږم الله زما څخه سوال کوي پوښتنه کوي الله راته وایي چې دا شی ما حرام کړی ولی دی وکړي او کم شیان چې الله امر کړي دي هغه ټول عملي کوي لمونځ کوي روژه نیسي د مسلمان زړه ازاروي نه بلکې ساتي یې. په جماعت باندې لمونځ کوي، خپل ژوند، لباس، خوراک، کاروبار ټول یې پر هغه طریقه باندې جوړ کړی وي کوم چې د الله عزوجل له خوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ژبه موږ ته رسېدلي. تقوا دې ته ویل کېږي. تقوا تش په نامه باندې چې زه د الله څخه بیریږم دې ته تقوا نه ویل کیږي هغه کاس چې ټوله شپه ناروا فلمونه ګوري او سروزونه اوري او سهار وایي وایي زه د الله څخه بیریږم درواغ وایي دا سړی دا د الله څخه نه بیریږي دې سړي ته باید وویل سي چې منافقه ته که د الله څخه بیرېدلی درواغجنه که ته د الله څخه بیرېدلی تا به ټوله شپه فلمونه نه کتلی د الله په خلاف او د الله د قانون په خلاف به دې ټوله شپه نه تېرولی که څوک په کاروبار کې درواغ ووایي او دی دا وایي زه د الله څخه بیرېږم دا درواغ وایي که ته د الله څخه بیرېدلی ستا د الله ویره په زړه کې وای تا به مسلمان ورور ته درواغ نه وایلی مسلمان ورور ته به دې دوکه نه ورکولی د مسلمان ورور څخه به دې غلا نه کولی نو ته درواغ وایه ته منافق یې د الله څخه نه بیریږي ستا هر څه ضرورتونه چې دي دا په تا اړه لري الله ستا ذمهواره نه دی د تقوا مثالونه موږ بیخي ډېر لرو د الله د ویرې مثالونه موږ بیخي ډېر لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله جل جلاله د ټولو پیغمبرانو بهترین پیغمبر دی آن حضرت صلی الله علیه وسلم یقینا جنتی دی هیڅ شک او شبهه نسته چې الله جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر ټولو انسانانو بهترین انسان جوړ کړی دی په دنیا کې چې هر څومره انسانان دي هغه هر یو چې هر څومره کوشش وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام نسي ترلاسه کولی بیا هم د هغه دومرې بیره د الله په زړه کې وه چې یوه شپه یې د تهجد لمونځ کاوه او دا آیات کریمه یې لوستي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم ول ای خدایه کچیرې دا ستا بندګان ته په عذاب کې کوم ګناهونه چې دوی کړي دي د هغو په وجه یې ګرفتار کې مواخذه یې وکې او عذاب وله ورکې فانهم عبادک دا خو ستا بندګان دي یا الله بل خدای نه لري بل بادام نه لري چې هغه اخلاص کړي بل داسې غاویر نه لري چې دوی هغوی ته شکایت وکړي هغوی ته زړه تش کړي او هغوی یې په فریاد ورسېږي یا الله ستا بندګان دي که عذاب ورکوې که اخلاصوې او که چیرې ته مغفرت ورته وکې نو الله ته ډیر غالب یې ته ډیر زیات حکمت څښتن یې کولی سې او تا ته څه ګران کار نه دی ستا په خدایۍ کې څه نقص تاوان نه پیدا کوي نو یا الله خپلو بندګانو ته عفه وکړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې تویول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د درد او د زړه له کوګله څخه دا وینا به کول رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر لمانځه باندې ولاړ و دومره به یې ژړل چې اوښکې به یې پر مځکه باندې داسې څڅېدلې داسې ترپی به یې کاوه لکه د آس د پښو ترپی او دومره به الله ته وژړل او دومره به ودرېدی چې پښې به یې وپړسېدلې دا تقوا ده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د تابعینو په ډله کې یو ممتاز تابعی دی الله ډېر لوړ مقام ورکړی و الله ډېر لوړ علم ورکړی و ډېره لوړه تقوا یې ورکړې وه دومره تقوا یې ورکړې وه چې په اوس انسانانو کې فکر لا هم نسي کېدلی دی د الله څخه دومره بیریدی یوه شپه یې د تهجد لمونځ کاوی کله چې دا آیات کریمه ولوستی چې الله عز وجل فرمایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون کله چې ورځ د قیامت قائمه سي حساب و کتاب شروع سي په هیڅ چا کې د دې جرأت نه وي چې الله ته ووایي چې الله ما خلاص کا یا الله ما داسې کړي دي یا تا داسې کړي دي دا جرأت نه وي نه په انبیاو کې نه په اولیاو کې نه په باچهانو کې مځکه داسې توده یې لکه تبخۍ دومره غټې غټې ملایکې پر انسانانو راګرځېدلې وي چې هرې ملایکې ته یو انسان وګوري د ډېره وهمه څخه یې روح قبض کېږي په دغه ورځ چې د الله عز وجل لخوا غږ وسي وامتازو اليوم ایها المجرمون اے مجرمانو اے ګناګارانو اے انسانانو چې په دنیا کې مو د الله د قانون سره سرغړونه کول نن را جلاس خپل عذاب وګالي خپل دوزخ وګالي په دنیا کې مو د الله د قانون پروا نه کول په دنیا کې په عیش او په عشرت بوخت واس په دنیا کې په دې فکر کې واس زه څنګه ځان ښه ویسوم څنګه ښه آرام ژوند وکم او څنګه تر نورو ځان لوړ ښکاره کم یوازې دا فکر وو د الله ویره در سره نه وه نو نوره جلا سي چې الله ستا سره څه معامله کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا آیات ولوستی ټوله شپه یې دا آیات ووایه او ټوله شپه یې اوښکې تویې کړلې ولیا الله که تا زه د مجرمانو په ډله کې حساب کړم او بیا غږ راته وسو چې مجرمانو د نور انسانانو له منځه سره جلا سي نو دا به زما څه حال وي زه به نو پر دې حالت باندې څنګه یم څنګه عذاب را باندې مسلط وي دومره یې وژړل او د آیات کریمه یې ټوله شپه وایه دغه د تقوا او د الله د ویرې مثال دی دا د الله ویره نه ده چې شپه په پیسکو په فساد ورځ په کاروبار کې په دوکو په جنجالو قسمو او په دکاندارۍ کې په درواغو ویلو او دعوا د دې کول چې زه د الله څخه بیریږم دا درواغ دي تقوا داسې مثالو لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یقینی جنتی دی هیڅ شک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جنت کېدو کې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ابوبکر به جنتی وي عمر به جنتی وي عثمان به جنتی وي علی رضی الله عنه به جنتی وي داسې ډېر حدیثونه راغلي دي د دوی د جنتي کېدو په اړه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله یو باغ ته راغلی په باغ کې یو سپی پروت و، ده ورته وکتل، ویل کاشکې د زه دغه حیوان وای، کاشکې زه انسان نه وای، ځکه زما سره خو د الله حساب کېږي او زما سره د الله جل جلاله لخوا محاسبه کېږي او ما ته عذاب ګوري، دغه حیوان خو به لا خلاص شي، د قیامت په ورځ به خاورې شي. او هیڅ عذاب نه ورته ګوري ما ته خو د الله عذاب ګوري که الله یو راته په قهر کې سو او زه عذاب ته وغورځولم زما به نه بیا څه حال کله به ویل چې کاش کې زه واښه وای کاش کې زه یو درخته وای کاش کې زه مور نه وای زېږولی دا د الله د بیرې سره دا خبرې کوله سره د دې چې دی جنتي و حضرت عمر رضی الله عنه چې یقینا جنتی وو په جنتی کېدو کې هیڅ شک نه وو د الله څخه دومره ویره دی د الله څخه د ویرې څخه یې دومره اوښکې تویولې یوه ورځ د ده کور ته یوه ښځه راغله د امیر المؤمنینو د ده په کور کې چټایي اواره وه بوریا اواره وه نو کله چې هغه ښځه پر هغه بوریا باندې کښېنستل سره د دې چې دی امیرالمؤمنین و واک یې تر هره ځایه پورې رسېدلی و مګر بیا هم د ده په کور کې غالۍ نه وه بلکې بوریا اواره وه هغه ښځه چې پر هغه بوریا باندې کښېنستل هغه بوریا لنده وه نو هغې ښځې د ده او مېرمنې ته وویل چې دغه بوریا لنده ده آیا پر دې باندې کوچنیانو بولې کړي دي که څه وجه ده چې داسې لنده ده د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه میرمن یا د هغه بی بی ورته وایي چې په الله دې می قسم وي چې دا د ماشومانو بولې نه دي دا د عمر رضی الله عنه اوښکې دي چې ټوله شپه یې د الله د بیرې څخه تېرې کړې ده دا د عمر رضی الله عنه ویره وه سره د دې چې دی جنتي و سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د جنتي کېدو په اړه ډېرې ویناوې کړې دي مګر بیا یې هم د الله څخه دا ویره وه چې دومره بې ژړلې وه ټوله شپه به یې دومرې اوښکې توی کړې وې چې د ورځې به داسې فکر کېده چې دا چټایي باندې اوبه یا بولې توی سوي دي دا د الله ویره ده دا د الله ویره نه ده لکه موږ او تاسو چې په خوله باندې دعوه کوو په څلروي ساعته شواندروز کې زموږ او ستاسو د الله د بندګۍ لپاره دوه ساعته نه دي بیل سوي زه، ته، هر سړی به د خپل ژوندانه سره حساب وکړو چې په دغه څلرویشت ساعتونو کې موږ د الله د بندګۍ لپاره څومره وخت بېل کړی دی او د دنیا خوب او خوراک لپاره مو څونه وخت بېل کړی دی اته ساعته خوب دولس ساعته د دنیا کاروبار سهار پر سپېدو تلل د شپې تر لسو بجو پورې دکانداري کول او درې ساعت درې نیم ساعت خندا او خورا کول نیم ساعت یا پنځه څلوېښت دقیقې هغه عبادت نه بلکې عادت چې مسجد ته راسي پورته کښته پورته کښته یو عادت په شکل باندې دا مو د الله جل جلاله حق ورکړی دی دا زموږ د الله ویره ده او موږ د دې دعوه کو چې د الله څخه بیریږو د الله څخه بیره دې ته وایي حضرت عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین وو یو ورځ دی او یو بل غلام صحابي یو مریی صحابي حضرت اسلم رضی الله عنه دواړه د شپې راووتل د شپې ګرځېدل د دې لپاره چې ځان ته معلومه کړي چې څوک نادار دي څوک توانا دي څوک ظلم کوي څوک ګمرهي کوي ځکه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د وخت امیر و دی د دې څخه بیرېدی چې الله جل جلاله زما مواخذه کی او الله زما سره د دې ټولو انسانانو سوال کی زه به خبر نه یم څوک به ظلم کی زه به خبر نه یم یو څوک به مظلوم وي زه به خبر نه یم یو څوک به تږی وږي نو د شپې چې کله راووتې د مدینې منورې د ښار د باندې یې لیرې یو ځای اور ولیدی چې اور پورته کېدی دود پورته کېدی نو حضرت اسلم رضی الله عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې اسلم رضی الله عنه دغه اور او دود د چی شي معلومیږي هغه په جواب کې ورته وویل چې ممکن یوه قافله راغلې وي او راتله به ښار ته باندې شپه سوې به نو ښار ته به راننوتلای نه سوای، ګلې به یې اړولي، سهار به راځي ښار ته، یو تجارتي کاروان به یې، یو تجارتي قافله به یې. بیا عمر رضی الله عنه ورته وویل چې راځه نږدې ورسو، پوښتنه به باندې وکړو او د دوی د امنیت او خوندیتوب لپاره به یو څه وکړو او که څه اړتیا درلوده هغه به پوره کړو. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله نږدې ورته راغلی که یې وکتل یوه ښځه ناسته ده ګیرک یې پر اور باندې باندې کړی دی او څو ماشومان شاوخوا ورته ناست دي ورته ژاړي ای ورته رانږدې سو د هغې ښځې څخه یې د نږدې ورتګ اجازه وغوښتل او ورته ویې ویل چې ای خور زه کولی سم چې نږدې درسم او ستا څخه پوښتنه وکړم هغې اجازه ورکړه عمر رضی الله عنه چې کله ورنږدې سو پوښتنه یې جن وکړل چې ته څنګه ښځه یې دلته راغلې او دا ماشومان ولې ژاړي او پر دې اور دې چش باندې کړي دي په دادي کې چش ایشي هغې ښځې ورته وویل چې موږ خو د ډېره لرې ځایه څخه راغلي یو امیر المؤمنین زموږ په حال نه دی خبر چې موږ ډېر ناداره یو ډېر وږي یو نو راغلي یو شپه د لې تېروو سبا امیرالمؤمنین ته ورځو چې زموږ غم وخوري او موږ ته یو څه راکړي دا زما ماشومان دي وږي دي ژاړي د خوراک یو شی غواړي او په دې دې کې ما ساده اوبه اچولې دي او ایشوه مې د دې لپاره چې دوی په خطا باسم او ورته ووایم چې ته ودرېږه په دې کې مې یو شی باندې کړی دی هغه به پوخ سي تاسو ته به درکم نو په دغه خطا ایستلو خطا ایستلو غواړم چې دوی بیده سي او سار امیرالمؤمنین ته بوځم عمر رضی الله عنه چې دې حالت ولیدی نو پر سر یې لمبه وګرځېدل چې سبحان الله زما امارت او زما مسؤلیت او د الله حساب او د الله هغه سخته ورځ او دا ماشومان او دومرې لوږه نو د سئ اسلم رضی الله عنه ته وویل چې ډېر ژر راځه هغه یې چابک پروت دی کله چې د بیت المال خونې ته ورغلی نو په یوه ګونۍ کې ډېر شیان واچول د هغه زمانې د خوراک شیان چې څه غوړي وه وازګه وه او څه دانې وې دا یې په ګونۍ کې واچول او بیا یې اسلم رضی الله عنه ته وویل چې دا زما را په شاک اسلم رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې یا امیر المؤمنین دا به زه یوسم ده ورته نه زه وړم بیا اسلم رضی الله عنه ورته یا امیر المؤمنین دا ګونۍ به زه یوسم ده بیا ورته نه زه وړم دریم وارې بیا ورته وویل ده ورته وویل چې آیا ته د دې جرأت لرې چې د قامت په ورځ زما د سوال پر ځای ته جواب ووایه او زما د مسؤلیت جواب او د پته وکړې ته د دې توانایي لرې اسلم رضی الله عنه ورته ولیا او نو چې نه لري الله زما څخه سوال کی الله ته زه جواب وایم پرېږده چې دا ګونی زه خپله یوسم او خپله د الله جواب ووایم نو بیا یې هغه ګونی خپله را په شا کړه راغلی هغې ښځې ته چې راورسېدی نو د هغه ګونی څخه یې څه دانې شیان د هغې زمانې د پخلنګ څه شیان چې وه هغه یې جیګ ته ورواچول اسلم رضی الله عنه وایي و حضرت عمر رضی الله عنه خپل د اجیک ته شان واچول او خپل یې اور پسې بلاوي او پوکي یې وایي ما ولیدل چې د حضرت عمر رضی الله عنه ژره په دود باندې توره سوې وه او خپله به یې هغه اور پوکي هغه دود به د ده پر ژره باندې لګېدی هغه شان یې خپله پاخه کړل او بیا یې خپله و هغه ماشومانو ته د خوراک په شي کې ورواچول او هغوی وخوړل او بیا یې هغه ښځې ته وویل چې سهار راسه امیرالمؤمنین به ستا غم وخوري هغې ته یې نه دي ویلي چې زه امیرالمؤمنین یم هغې په جواب کې ورته وویل چې کاشکې د امیرالمؤمنین پر ځای باندې ته امیرالمؤمنین وای څومره زړه سوان دی او څومره ډېره همکاري دې زموږ سره وکړله بیا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه رالی لري یو ځای کښېنستی اسلم رضی الله عنه ته وفرمایل چې ما دغه ماشومان په ژړا باندې لیدلي وه زه تر هغه وخته پورې نه ځم تر څو دا ماشومان بېرته په خندا ونه وینم ځکه الله د دې حساب زما سره کوي نو داسې امیر داسې واکمن داسې امیر المؤمنین نو خوند کوي دغه نو د الله ویره ده دا په دغه زړه کې د الله ویره سته چې دومره واک لري چې د دنیا تر کنجه کنجه پورې د ده واک او زور رسېدلی دي په ګر د دنیا کې دومره جرأت او توانایی په هیڅ زبرځواک کې نسته چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د هغې زمانې د خلافت په مقابل کې دې یو څه ووایي پر ټوله دنیا باندې د ده د واک ستاره پرته وه مګر بیا یې دغه عجز و چې خپله به یې ګونۍ په شا کړل او یو مظلومې ښځې ته به یې د خوراک شیان وروړل مظلوم او وږي ماشومان به یې مړول او خپله به یې ژره په دود باندې رنګول دا د الله ویره وه نو زما او ستا ادعا به کله د منلو وړ سي چې ورځ په عیش په عشرت د دنیا په ګټه او شپه په خوب په آرام او ادعا د دې چې د الله څخه بیریږو حضرت عمر رضی الله عنه د تهجد لمونځ کاوه ټوله شپه یې وژړل او دا دعا یې ول انما اشکو بثي وحزني الى الله زه به خپل بادار ته او خپل الله ته شکایت د خپل غم کوم او د خپل تکلیفونو شکایت به زه الله ته کوم چې الله به زما سره څه معامله وکړي آیا یا الله به ما معاف کړي او که به الله جل جلاله زما سره حساب وکړي دا د عمر رضی الله عنه ویره وه چې په زړه کې وه دا د صحابه و کرامو ټولو دغه طریقه وه هر صحابي چې را نقل کې هغه د ټوله بشریت او د ټوله انسانیت لپاره یو مثال دی په هر صحابي کې د دې جرأت او د دې همت و چې د الله د رضا لپاره هر څه وکړي او د الله د راضي کولو لپاره هر څه وکړي دغه جرأت او دغه همت بد بختانه چې زموږ د انسانانو څخه ټول سوی دي زموږ د خلکو څخه ټول سوی دي یوازې او یوازې د شیطان تګلاره او د شیطان طریقه دا زموږ لپاره معیار جوړ سوی دي شیطان چې هره یوه لیکه کش کې انسانان یې مني تاییدوي الله چې یو پوخ قول د قرآن یو پخه وینا چې تاسو ته وویل سي انسانان یې درواغ مني د دې لپاره ډېر ښکاره ښکاره مثالونه سته او ټول انسانان یې په سترګو ویني که چیرې یو ځوان ته سړی د قرآن خبره وکړي چې قرآن ستا لپاره دا وایي چې واتقو یوما ترجعون فیه الی الله ای ځوانه الله تا ته وایي وایي د هغه ورځې څخه وبېرېږه چې په هغه ورځ کې د ټولو انسانانو و الله ته رجوع ده د هغې ورځې د ویرې په وجه باندې پنځه وخته لمونځ په جماعت ادا کړه د هغې ورځې د ویرې په وجه باندې دکان قلب که راسه مسجد ته جماعت ته راسه د هغې ورځې د ویرې په وجه باندې راسه د الله جل جلاله په لاره کې قرباني ورکړه دی وایي الله دې توفیق راکړي او که چیرې ماښام په تلویزیون کې د یو پیشن اعلان سوی سهار خو به یې داسې کوي لکه پر ده باندې فرض سوی دا یې ښکاره مثال دی په سلهاو په زرهاو انسانان دغسې کوي د قرآن خبره که چا ورته ښکارې شي د الله قول هیڅ تاثیر نه باندې کوي او د شیطان قول چې هغه معلومه نه ده چې دا په حقیقت کې د انسان ښایست دی او که بدرنګي ده پر هغه لاره باندې په مینه او محبت باندې په لزوم باندې هغه کار کوي دا بدبختی ده نو راسي د الله جل جلاله قرآن د الله قانون د الله وینا د ځان لپاره معیار جوړ کو ځکه الله زموږ سره محاسبه کوي شیطان یې نه کوي الله زموږ سره احسان کړی دی چې موږ یې پیدا کړي یو شیطان موږ نه پیدا کړي شیطان زموږ سره احسان نه دی کړی الله دوست د مؤمنانو دی او شیطان د انسانانو دشمن دی نو راسئ د دښمن لاره پرېږدو د واحد خدای هغه ذات چې زموږ سره احسانونه کړي دي هغه ذات چې زموږ سره محاسبه کوي او هغه ذات چې هر څه یې په توان کې دي د هغه پر لاره باندې به ولاړ شو د دنیا ژوند تېرېدونکی دی او دا فکر دې هم خلک د زړو څخه وباسي چې ځا اوس خو لا ځواني ده اوس خو لا څه وخت سته پر آخر عمر باندې به توبه وباسم ځکه د ژوندانه ذمه واري د هیچا سره نسته چې یوه لحظه به دی ژوندی که به یو کال ژوندی که به پنځوس کاله ژوندی او عمر ډېر ژر تېرېدونکی دی داسې تېرېږي که چیرې د یو اتیا کلن سپېژري څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د اتیا کاله عمر څنګه تېر سو هغه په جواب کې وایي چې یوه لحظه لکه یو آن دغسې تېر سو نو پر ما او تا او بلکې پر ټولو انسانانو باندې چې دا پاته عمر دی دا به هم دغسې یو آن تېرېږي نو د ژوند ذمه واري نسته او د ژوند دوام او بقا نسته نو ژوند هغه دی چې هر څومره ډېر کار انسانانو پکښې وکړي ډېره ګټه یې لاسته راوړل بس دغه کامیابه سړی دی دغه هوښیار سړی دی دغه پوه سړی دی بې عقلي او ناداني دا ده چې څومره ډېر جهالتونه او د الله نافرمانۍ په ژوندانه کې وکړي نو الله عزوجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د الله پر قانون باندې ولاړ سو او د الله رښتینې بیره په خپلو زړو کې ځای کو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تنها چې پروت یم د دې خاورو لاندې تنها چې پروت یم د دې خاورو لاندې